اسرایل زموږ سپېڅلی ټاټوبی نه ویده کېږي او نه خوب کوي او نه هم د اسرایلو خدای په دوامداره توګه د خدای د یهودي خلکو ساتنه کوي تر څو د دوی د دښمنانو روسیه، ایران، ترکیې او شیطانانو په وړاندې جګړه وګټي. آمین. موږ له خپلو دښمنانو نه وېرېږو. موږ به د بن اسرایلو د خدای پاک سره د هغوی خلاف جنګېږو. اجازه راکړئ تاسو سره شریک کړم چې ولې زه داسې فکر کوم. زه فکر کوم چې شیطانان زموږ په سیاري او فضا کې د جګړې لپاره چمتو کوي نو دوی د اوبو لاندې او د ځمکې لاندې الوتنې توکي جوړوي شیطانان یا غیان دي د فرشتي مخلوقاتو یو درې برخه د خدای له لښکر څخه د دوی مشر شیطان دی هغه یو کروبې دی یا په اسمان کې جګړه په وهې یو دوه کې د شیطان لومړنۍ سقوط یا د پای وختونو فرښتې جګړه بیانوي د فرښتو وروستۍ لویه جګړه او له اسمان څخه د شیطان وروستی اخراج په وحی یو دوه او یو دوه کې بیان شوی. په دې برخه کې جان د ارشیف قوماندان مایکل او د خدای فرښتو او ډریګن شیطان او د هغه د رالوېدلو فرښتو یا شیطانانو ترمنځ لویه جګړه ویني چې په پای کې به پېښ شي. شیطان په خپل لوی غرور او فریب کې چې هغه د خدای په څیر کېدای شي، د خدای په وړاندې به وروستی بغاوت یا جنګ رهبري کړي. یو عام غلط فهم دا دی چې شیطان او د هغه شیطانان د شیطان له سقوط وروسته د دوزخ په زندان کې بند شوي وو. دا د ډېری انجیلونو څخه روښانه ده چې شیطان د هغه د لومړي بغاوت وروسته چې د نړۍ له رامینځته کېدو د مخه د اسمان څخه ځمکې ته نه و ایستل شوی. په یوب یو یو دوه اته کې هغه د خدای په وړاندې حاضریږي چې یوب د خدای عبادت کولو لپاره د غلطو انګیزو درلودو تور لګوي. په زکریا درې کې هغه د خدای په وړاندې یو ځل بیا را څرګند شو ترڅو لوی کاهن جوشوا تورن کی. په حقیقت کې د شیطان نوم د تورن معنی لري. په پیدایش کې هغه د عدن باغ څخه لیدنه وکړه او هوی ازموینه وکړه. هغه ایسې په دښته کې ازمویلی او مخکې لدی چې ایسې خپل وزارت پیل کی او دا پیښه په مته سلور یو یو یو کې ثبت شوې ده. پوښتنه دا را پیدا کیږي که شیطان د دنیا له پیدایښت څخه مخکې هم له اسمانه را پاسېدلی او ایستل شوی وي نو بیا ولې په اسمان او ځمکه کې آزاد دی په دوه کورنتیانو یو دوه دوه درې کې پاول رسول مهم وحی ورکوي چې درې آسمانونه شتون لري په دې برخه کې داسې ښکاري چې هغه د دریم آسمان ته د پورته کېدو په اړه خبرې کوي چیرې چې خدای پلار او د هغه زوی سه اوسیږي دوهم اسمان کائنات یا بهرنۍ فضا ده او لومړی زموږ فضا یا هوا ده. انجیل په ګوته کوي چې شیطان او د هغه ځینې شیطانان اجازه لري چې په دې ځای کې حرکت وکړي، افسیان دوه، یو، دوه، شپږ، یو، دوه. په دې عمر کې شیطان او د هغه لوړې فرښتې لام کولی شي د خدای د کار مخالفت وکړي او د خدای فرښتې مخه ونیسي. دانیل یو صفر، یو صفر، یو څلور په مینځ یا دوهم اسمان کې هغه جګړه چې په وحی او دوه کې بیان شوي شیطان او د هغه منیان له دې سلطنت څخه لرې کوي. کله چې شیطان له منځني اسمان څخه ایستل کیږي نو په جنت کې به لویه خوښي وي ځکه چې د عمر زوړ تورن به د تل لپاره د خپل انتخاب څخه د تور لګولو او توهین کولو له ماموریت څخه لري شي د شیطان ځواک او ازادي به په سختۍ سره محدود شي په هر صورت له دې پیښې وروسته به د ځمکې اوسېدونکي خورا سخت رنځ وي ځکه چې شیطان به په قهر شي هغه به هم پوه شي چې هغه به وتړل شي او بې پایه کندې زندان ته واچول شي دا به په ځمکه کې د زیاتېدونکي کړاوونو دورې نښه کړي فتنې په کوم کې چې د مسیح ضد به د اسرایلو سره د سولې تړون مات کړي د دوی معبد ته سپکاوی وکړي خپل ځان خدای اعلان کړي او په سیستماتیک ډول ټول هغه عیسویان وژني چې د هغه عبادت کولو څخه انکار کوي نو داسې ښکاري چې اوس هر څه روښانه دي ولې شیطانان د ځمکې لاندې او د اوبو لاندې الوتنې او نظامي شیطاني شیان جوړوي.